امرګری راته وی چې دا څه کوي مالدا تیراوال قران دی امولا مې د لاس ونیو چې دا څه کوي کور دی وران شه ما ته وایي چې مولانا زه کڅټی کې مې زده کړیم چې دل ترالم رانه ایر وشو دغه سره را پسې ولاړم دغه سیو زور ته مخکم دغه څه چلو کینی مال تاسو هغه نه وای چې په لار درې روان وي شپه پراله پراته دي ایو له خوب نه ورتلو را پاسې دو او د سیو کو چې یو منځ به وکړ چې مونږ یو کوي چې یو اخلا یا یو یې کافر دې شم چې یو یې یو اخلا یا یو یې کافر دې شم چې یو یې مرګري مې ودی او زه دې یو داوم یو اخلو یا یو مرګري را پاسې دی چې خونه دې ورانه شه چې ته یو داوې دې مو شیطان ایوې تا څه لاګي دا زخله مونږ هغه خلک زه زما د وړوکوالي زمانہ کې وړوکوالي کې زما نیکو زما نیکو امام له جمعه ته ورشي وملو سمخ کې کېږه قسم په خدای دې زما نیکو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو و چې نن خو پکې دې کاټي غوندې غنته دې دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به او اختر به وشو نو چې ملا صاحب شتا په مخه دی ښا کنه دلته خو د جیور نه دی کارلی اثر صاحب یې سما ته ګډه ور کړو دا طالبان به د خار نه غرونو لا د روجي امامت لکلو په دې نه پوهیدو چې د تراوی امامت ډیر ضروری دی که د فرض مونږ امامت ډیر ضروری دی په دې چا پوه کړی د علماو پوه کړی د طالبانو پوه کړی د تبلیغي جماعت برکت پوه کړی دیکھو وګوره پایات آباد کې ورشه د شرابو د بوتلو دکانونه د چا دي د هغه قبایلو دي چې دا داګيري چې وی ګوره ته به چې د کډوای قاضي صاحب دی و مېلا اسپیراش تاسو په بهم داسي پلوس شرابو دکان ته بناستي اللهم بس صلی علی رحمه مدا سکه چې اوسو کله نه قاضي پام ک مدا د نه نسبی دا چې اوسو دا بزنس تا کنه او د پیرانو مریدانم دي د پیرانو مریدانم دي داغه پیسې هغه چې په شرابو یې ګټلي آ پیرانو له په شکرانو کې هم ورکوي د هغې پیسو زکات هم پیرانو له ورکوي نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې نن په ملک زما په نظر کې دوه سیزونه دي چې زما اړه ورته دعا کوي یو تبلیغي جماعت والا چې په ټوله دنیا حاوی شو شو کنه استاد باړې اجتماع ته زر اعظم هغه سپینګيري زمونږ د قبایلو چې سوا د کنزلو نه به بل کار نو هغه سپینګيرو کوتک نیولې دوستانو لیار پرې دو دوستانو دل تکینو دوستانو وروړو دوستانو دا وکړو دوستانو دا وکړو زمرګرو تم چې دا وګوره داغه بوډاګان دي چې پوجره کې بناستو دمر بوتل د نسوارو به ورسره هجه د په بچیا د د پلار لور ویل به کنه هغه سپینګری د تبلیغ د برکت نن سکی لګیا دي زما په خبره پوي تیرا ته تلم پیروز خیل او اجتماع ته چې واپس راتلم تیراوال لګیا دي تیراوال بسترې په اوږه دي هلکه څه کوئ څوک وایي چیلې ته روان یم څوک وایي سیروزې ته روان یم ما ملګرو ته ویل دا وګوره دا هغه تیراوال دي چې سړی نه به جامې وسته چې ورکه راوې به خبره په کلمو نه کېږي د خلقو ته دعا کوي چې نن کلمې درغلې منځونه درله خدای مو پیجن د مون خدای ته بچوي خلکو ته مفت خي ټیک شو دعا ورته مفت کوي او دا بزرگان خلکو ته دعا یا د دین یو ټکی په پیسو خي کوي کنه کوي چې لاس موټه دې نه ور کړې چې قربان دې شمه داونه به منو بس دا څور خدای دې کامیاب په اوړي کې مو واسکټ اچولې مونږ په اوړي کې کمیس نشو ګرځولې په اوړي کې واسکټ اچولې ځکه چې دا د خدای د قمقل ورپسې راضي کنه داونه به مې نه وبوسه داسې نو تبلیغ والا دین مفت خی او دوی په پیسو خی نو د دوی دکانداری په خراب د جمعې په ورځ د پاکستان مسلمان ملک د ښځو د لوڼو د ویښتو تصویرونه او نمایش دا ټوله دنیا ګوري زما متعلق یو سړی ویلی دی د جګر مولانا چې دی داسې لچرې خبرې کوي د لچرې بچیا ته دې ته نه ګورې چې ستا د ملک د مسلمان لور داسې ناشته دا ځخکاری اے شرمې دلو اے بے حیا او د اوس قوم اے بے غیرت ملک بے حیا ملک جلتے ہی رہیں گے پروانے شمع سنیما ته چې نږدې ورلم یو سړی خزه لاندې دا سړی په د پاسه سور کړي دا بورډ لګولې دنیا ته خی چې په دې سینما کې داسې قسم فلم خودلې کیږي چې خزه لاندې او سړی په سوري اوس خو معامله برعکس ته که خیری تاسو بلاندې یې خزه بدر باندې سوري اوس قصه بدا سه راځي ته بلاندې خزه بدر باندې سوري ته بخره بدر باندې ناشته کلی تراغله ما یو بوډا سړی دی زمونږ خپل دی هغه له چرتن وسی ټي وي را لېږلی چې تی را لېږلې ده نو ما ته په دې اپریدای جبه کې وای چې ور کې تم په دغه ور کې په سې ډېر باقی آئے نو ما ورته وای چې کومه ور کې دې څه دا د ملک مشره چې ده دویم برخلاف یې ما ورته له چاو کړ چې خلا چې بیا دې ګڼ واورم چې په تیږې دې په سارو ول ما چې ولی و چې دا ټیلیویزن نه دی چې په دخ کې وګورم سرې شونډې و نارې غوړه خلا چې الله ستره دې مې دا زړه داسې خوشحال خوشحال کم قوم چې د ملک واګې د ښځې په لاس کې ورکي هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري خدای مرک کا چې دا شپه ورځ چې دی په چابړو کې ټیپر ګرځوي او په چابړو کې چې دی بینډای ګرځوي په خبره پوهېږئ که نه خدای خوار د ټیپر خان زامنو په خبره خو ځان پوه کوي که نه یو سړی تا ته راغی او تا ته وویل چې زما وروڼو دی خو وګوره زما وروڼو تر اوسه غریبان پاتې یئ تاسو تخپل حق نه دی ملاو او زبا ترغه په آرام نه کینم چې تر څو مې د پښتنو حق نه اغست د څه وایي کنه پښتنو حق باندې خو باچا خان غریب خاور لارمانی لا هره پارټي چې په میدان کې راشي نو شنه باغونه جوړ کی او ار یو سړی ته وایي چې رورا تانه به زه د سرو زرو مولی جوړوم هغه غریب چې خیالو کړه کې چې مونږ هډر غریبان یو او دا سړی الیکشن ته ولاړ دی دی وایي چې تا نه به د سرو زرو مولی جوړوم نو ښځې څنګه چلو کو نو ښځه ورته وایي چې وایي سړیه نور مونږ د خدایه څه غواړو چې ته د سرو زرو مولی شې خو لږ لږ به درنه را پرې کوو او مالم وختي چټ راکو چې دلته سینما کې بلو پرنټ چلیږي ټیک ده زما سینما سره څه کار دی یا سینما زه بندول شم ها سبا چیف منسٹر دلته جلسه ده تاسو ورته وایي چې بای سینما کې بلو پرنټ ولې چلی سینما بلو پرنټ پرې ده د شرمېدلو پرون نه بل ورځ د وزیراعظمې لور چې وشوه په ټي وي باندې څه حال کړی د پښتون بچو لنګ وهی لنګ شرمېدلو لنګ وهی چې د چا لور شي په لور سو ګډیږي ای پوس پرې کړو بې واده د لور د زرداری شوه دا غډېږي پتا پښتون لفظ دا څه ویلیو نه لري کان آدم یتکلم بسبعة آلاف لغة، آدم علیه السلام په اووه زره لغته باندې به خبرې کولې، پښتو هم په هغې کې یو لغت دی، زما په دې خبره پوهېږئ؟ پښتو لفظ راټینګول د لکۍ نه اول خو تاسو په ایمان ووایئ، واورئ دا وړاندې وروسته ټول د الیکشن غم به دغه جاړي په تندر هم الیکشن نه لګوم دا وړاندې وروسته ټول واورئ کم سړی چې د پښتو نوم وایي او پښتو وایي او داغه خزه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره شاپنګ کوي دام پښتون دی دی خو وګوره کم سړی چې پښتو وای او داغه خزه او لونه ځوان د ځوان ډرایور سره یوازې په صدر روډ او مال روډ باندې ګرځي دام پښتون دی پښتون خو تاو زیو چې خزم سپینه بورکې په سرې او په کور کې ناشتي دي یا پچای جوړي یا پکی جوړي یا مزدوري کوي او روټای پیدا کوي پښتانه خو مونږ دی دا پښتانه لونه تر اوسه تاسو له چا څه نه و درکړي او زه که رالم نو زه به تاسو نه ټیپر جوړ کړم او که ټیپر نه نو ملا خو به درنه جوړې اے شرمېدلو په دې څلوېښت کاله کې تاسو ونه شرمېدئ څلوېښت کاله نو چې یو سړی کې دنیا هم نه او دینم پکې نه د دې داسې مثال دی د اخون بابا دیره ته مونږ طالبانو یو مړی سره راغلی چې مړی سره راغلی نو همړی سډیر لوی حرامي خراب سړی نو هغه مونږ ور سره دیره ترالو جنازه مکړه او دیخوا ګوري دیخوا کانه را پریو چپر نه دا ټول ملک به پریوزی دیخوا ګوره د مړي جنازه مو کړه خښ شو چې را روان شو هغه سقاط مات پکې نو چاله طالبانو لانم ور نکړه چې ور نکړه یو طالب ما ته وایي چې مولانا صاحب څنګه چل دی ما څنګه چل دی بس روان یو پینځه زره کندلې دی مړی ته ویلې سړی هم نیک نو چې په جنازه کې ثواب وي او پیسې هم پکې نه وي نو الله دې د دې مړی والاو کې ویل نور مړی وکړي دی خو وګوره نو چې کم ممبر کې د اوبو د رقم نه لګي د چواړي د رقم پکې نه لګي د یو غریب د مړی د کپن د رقم پکې نه لګي او دینم پکې نه دا منبران د خدای پاک په خړ سیلاب یوړې کی کنه دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي پرانا ورځ سړی په وګش لارای په وګش موټر په وګش ماشوم په وګش د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړي پلار راوستو چې جی قبض دی هغه ولا د جمال کوټي جلاب ورکړ سړی چالو شو شپږ شلې دسته یو شو زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جی شپږ شلې دسته یو شو ورته وی صبر کولا چې دا فاسده ماده تیوزي بیا راغی کټ کې پریوتو 200 ته دستونه ورسېده وې صبر کوه دستونه چالو دي وې او چالو دي وې صبر کوه لا فاسده ماده پکې پاتې ده مړه لنډه دا چې ځنکدن شو حکیم له زوی راغی چې ځنکدن شو د پلار مې وې دستونه چالو دي وې او جی وې صبر کوه لا ګن پکې پاتې ده مړه ساتې وته حکیم له راغی پلار خو به بړ شو وی بچیا د مرګ خیر دی خو چا فاسده ماده پکې نه ده پاتې تاسو نه به فاسدې مادې وباسي او هر سړی به په سرک مړه پراته یې کښې زمونږ ډپټي کمشنر یو هغه له پښتو سمه نه ورته یو هلک راغی ما ته وای چې لږ زما شپارس وکا مال ولی ول ضرور واده مې دی چې پکې د ډیسکو اجازه تراکې ماړه کې دا خیالو کو چې دا ډیسکو بس کلب ملب کې روټای ته وای او کلب اجازه بغواړي نو ما ډی سی ته ویلې ما یاره دله د ډیسکو اجازه ورکړه نو ا ډی سی ما ته ګوري وای دیواس پېښور ډیپټي کمشنر ما ته ووې وی او سی ډي ډېری راغلی دا چې مولانا صاحب د شپې وی سی آر ګوري ما ورته مال ټیک دا د بجلیګر مولا خلا خو تیار شکن تو پدا ټول خلک یو وشت دا سیډي علام سوک دله ده د د خزا لورم بار ګرځي نو ده له نور څه په لاس نه ورتله، نو ما پسې دا لکۍ وتړله او لګیا اوسئ، لګیا اوسئ، زه به هم لګیا یم، ګورو به چې څوک به ګټي. په دې ښار کې یو بخاري بخاري ورته وایي، یو ښځه ده، زما خلاف بیان ورکړی و چې بجلیګر ملا د ښځو حق نه مني، معلمون خو ټول حقوق منلي، یو پاتې دی، یو پاتې دی. او هغه پاتې دا دی چې مونږ په سلور بول شو تر باندې سوره شي او په دې بازار کې دې ګرځوم نور خدا سي حق نشته چې ما ستا پورا کړي نه مردام څه ملک دی سلويخ کاله د پاکستان شو د خزو شاپینګ پکې ختم نه دی په بوش تیزونه لګېدلي دي اسامه یې دلته دی اسامه هلته دی اسامه ستا په کونه کې دی اسامه دلته دی اسامه یو اسامه بوډا سړی د یو اسامه نه نن تمام کفر ملکونه په خطر کې دي دي کنه دي وزیرستان کې نه چې په اسمانستان کې وګرځي نشتا اسامه هغه ملائکه ده چې کومه بدر ته نازله وه هغه د کافر نه سر پرې کوي اسامه پته باندې لګي کابل کې وګوره کرکرځه استاد کرکرزی ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغا شو مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ یې ده چوغا یې په ځان اچولي او خوله یې چینګه نیولې دي نو دا خانان دي داسې روان دي نه چونی مړی چونی مړی نه نو مغه چونو په کونه کې ګوته درکړه چونی مړی یعنی د انګریزي سبق چې وای نو هغه خو سټوډنټ دی ځکه چې پتلونه چولې ټای تړلی سټوډنټ او ما چې قران په ترخ کې نیولې ده او جماعت مدرسې ته روان یم نو زه چڼی مڼی شوم وای ورته که نه وای دی چڼی مڼی نو دغه چڼی چې درکې ګوته ونه وای قبر ته تللی شي تاسو له خو د مړي لمبه هم نه درځي لندن کې نه او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپل امامانو له قران ورکړي ځان نن نه دا ټریو کوي دا چې د امامانم لک په قهر ووري قران ورکا چې ته زما د پلار مړی ته ولاړ وې دې ځکه دې درد پیدا شوه چې خدای زتا ته په جرګه راغلې ما او مینت درته کوم چې دا مخ کې پروت دی نو وې بخه دا د چا خیال کې راغلی دي خو به څه چلو کی الله اکبر الله اکبر الله یو کابلې مولا او زه مدرسې ته روانو ما ما ته وځي او مولا خبر اورا مان مدرسې ته زم نه وخت دی ول خبر اورا بیختی وځه ما نه اورم ستا خبره تا دی جړه جنازه کړې ول خبره خو اورا کنه تا ما پس پروپاګاندا کړی چې کابل مولا د اجرا جنازه کړي مالاو ول ما څنګه جنازه کړي چې غوږونو ته مې ګوتې کړې او مې وې چې یو من بوس او پاروا د دې دوس الله اکبر بس سلور دغه مې الله اکبر الله اکبر سلام نه وګرځولو سخات مې واغستو تیرالم بیا دا تاسو چې ورته چړي بړي وای تاسو جمعه ترانه شي ملا او ملا یو سلور منډوانه مونږ کور کې راغلي دي سلور منډوانه څه کړی دي ختم شریف کړی دي نه مونږ پلار نه دي مړ هم دغه چونی باندې پلار په قبر کې هم دغه کې هم دغه چونی درته ګوتم وای پاکای دي او ګنده سنبای خو نشي بوتله قبر ته نو مونږ چړی مړی شو او ته خان شو تماشې له خو نه راغلی او نه بایسکوپ له راغلی یې ولاړی ولاړ به که ناس ناس به که کړتم وورېدو نو بمباری و در باندې د پاس نه وکم هلته خطر دا پاس بوجه نه ګورل حالات خنه دي دغه بوجه کشمیر کې ولګوي مونږ له ملګوي دلته مونږه د خپل ژوند په تلی کې خیر الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي الله دې وکړي چې د حسن اور مرګ ماته نصیب شي زمونږ حفاظت وکوي حفاظت د اسلام وکړي او دویم نمبر حفاظت د ملک وکړي بیا ټته گئی قسم په خدای ځان تمرا غواړم او دا کونټه مې درته ساتلې ده نن په خوا ګیرو بی ګیر خریلی په نالتو په موټر سایکل به درې منه بوجه سورا کړې و اوس دومره ګیره زه خو بالا مڼه کې ناستم په ما تیریږي کنه دومره ګیره دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې ده که نه پولیس والا واورئ ډبل سواری منع کړې ده چا چې ښځه ځان پسې کینولي دام ډبل سواری ده دا بوجۍ تی کوزوي او نیغه تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ بیا دی خو ګورئ امریکا تللی وه نن دنیا لګیا ده امریکا چوپر پاور دی امریکا چوپر پاور دی امریکا چوپر پاور دی دلته دوی په ریډیو کې یو دندونه کینولې ده دا غي یو دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر پنځه پنځوس کاله کې مقبوضه کشمیر زموږ سر نه خوړو او مقبوضه قتمیړه او مقبوضه قتمیړه مقبوضه الکه خو په تندر ولای یا هندو تاواله کوي یا په دا پاکستان ور واچوي چې یا خوش یا دی خوش تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین په ور پرې دی که د واجپای نه خزه رانه وسته په دې مخ کې تو کوي زمونږ یو خپلو اوسم دی نو دا قبایل خو تحصیلدار صاحب لډیر دي کنه مونږ دلته تحصیلدار پیژنوم نه چې چرته ګډا دا او کچېلې دی او کڅ شه دی کپی جنوي نو چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صیب لا وې راغلم صیب لا ای تحصیلدار نه وایي صیب ورته وایي نو هغه پرې دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې د معتبرو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو ته لاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو ته راووتو یو ته مې هغه ورځ وې زمونږ علاقه کې واده نو بینډ ورسره او دا سرو جامو والا بینډ راووتو چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اورز دې خوري دې اورز دې خوري هلکه دا ولي ان یاره دي څوک هلکان دي ودا هلکان ستا په خزه واچو د سپي بچیا مليان اوس د لور د واده کارت چاپ کوي مليان راشي چې په دواګانو رسخت کوي غریب کمزورې ده داسې سنډاګی له ور کړی ده جمعه تم چې هن هن استاد راشي نو او چنیا او چنیا تا په خزان دا چنیا واچو جمعه ته جرځي چنیا دا کوزه ولې نه دی غوړېدلې دا جمعه ته ولې ګنده دی په تا څه تندر پریوتی دی خو تې صفا که کنه ته څه په ګرنیټ لګېدلې جومات ته راننوځې او خیرنو جارو راواله او جارو یې که کنه پخوا به ګیرخریالو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې اوس ګیرې والای په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دښمن نه یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته مه یې ورکې ګیرو والا نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغه ورته ما ته پته نشته ولی وی کایمان تیر کو خو استاد سپی د لکای نه خدا او کایمان تیر نه کو استاد د سپی لکای ته خدا نو چې بربنده خزه په موټر سایکل په ځان پسې سوار کړی او ګیره می دی ګیره نه سپی لکای خدا کنه دا نه دا چې دی ګیره نه ونیسم وای نو دا لاس په کله راځي ما کې ما اوس اوس کمزور هم شم ګرځېدی نه شم دی ګیرې نه مې نیولی ورته هم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړې هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه داسې خان را خان را ملکینو د خوځې کې ولې کی خو خړې لاندې نه کسه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپل لاندې پیمالیږي خزه او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پایمالېږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې کوي چې مې زنانه ده چې لاس دې پې ونه لګېد دا خو راوتې هم دې له ده که نه دا خو راوتې دې له ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابل اورز راسي دا ډاکي دا دا نو هغه پلاستیک ګډای چې مې ابل اورز ولیدا اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه را سره روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف په خبر تروړي نو اغیم ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کینولې دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډې نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان خانان خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وایي وایي پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي مل څه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای وای کنه د لارډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ډی وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي د ټولو مليانو طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پا پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقه کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحانه سبحانه صدر بش سبحانه صدر بش سبحانه صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه به دا مزه کوه بوش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بوش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډې روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچې تی بوي ولې لکه وای تا په فوټ پات ګاډی روان کړی او زنانه نشي تیرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه امین کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټ پات باندې زنانه نشي تیرېدی سټ پرسنټ به الیکشن خزه کوي سټ پرسنټ شپېته پرسنټ به در سره خزه په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لګرځي چې نه زمون ترور ولاړ نه او زمون ترور دا خور دا پلانې دا 60% دا به در سره خزي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تعلق الیکشن شوق ولې نه کې مال مفتی صاحب پارام کېنا په دغو کې به زه څه کوم په اسمبلۍ کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود ما ته بس په ارام کې نه توبه هم لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چونه منې وای وای کنه وای اوس نه لګیا یې غړېږي او ځان لبرش ورکوي چې فلانا خلوسی ته مې جی انت سا جی انت ته کې مې ریت نه ټریت نه یو داسې دیکھو وګوره څوک چې کمزوري او خزه نشوي پاس کوله نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ خو لانځورې پاتې دي ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې ووی مال خدای وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته وایي چې خځه وګوري سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړی ما ته وی وی جی په دې می عمل کړو زه خو په خزو باندې ورو ختمه څنګه په ورو ختی بیختی ویل خو را روانه و ډله او ما سترګې خطه کړې چې مې کته په ورټیلا شو ننګیرو والا خندیران په نالت شو او بربنډه خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي او بیا لاس هغه خزه کم دی کې پاسو درګه زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته ګورم شاکا خزه لاس دلته یې یې کنا خزه لاسی گئی کنا اگیری والا ہے تو دے غلام دین نرانی والے اے شرم دلی پاکستان اے زلیل اور رزیل ملکہ ننگیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سوري کړی د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنداو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي اول لک تلای چې دا د کم ځای دی د د رشته کم ځای سره ده د د تعلق چا سره دی د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکی را لېږلی دی معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي نو خدای دې کور وران که چې وران شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا وای چې مولا به په خره سور جمعات ترای نو نن د جلسې ورځ نه و نن د غډې دوه ورځ ده بیا مکه ودا نه نه پرې دې چکړېږي په ایمان درته وایم چې زه اوس تلې شوې که نه چې دا څومره ګډېږي زه ورته چې شاباس شاباس چې د کوی په غاړه ولاړی او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما ما ما نه رستو نه ټیلا ورکا چې زیلان د خپل سر وکړ زه چانه یریګم شرمېګم نه ستاسو دوا پکار دا تاسو چې جیل تلار شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلم شپږ ځله حکومت به ویل روزه ما ویل والله که دروزه دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اری پور جیل ته راپسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي بس راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې ما والله که وځي نیوه ما ولې او نیولې اسلم خټکی وما نیوم ایول الا به وزم چې دا سلور سورا سره ټول پری دي ایمان دیته وي ویزګر ولا دې روزي په زمانہ ته دا نور د مور بچی نه دي ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته ټکه کړې ده سم شو ما سره مافیس خانه ده ریکارډ پروت سم شو زه په عائلی قوانینو صدر ایوب سره نښتیو جیل ته واستولم والله که دروزم هاي دي قوانين کې څو چې خزه ته به اجازه کی چې میړه ته وای چې یو دو درې طلاق میکړي خوند به لا دا وي چې اوس خزو دله طلاقونه هم درکوله الله دې دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصي ځي تاسو به د خپل منډه وګورئ دا سه چلو په لکی مروت کې می جلسه کوله لوی دنیا ناستا دا یو بجا د شپې چپ ان د جلسې په دې منځ کې سپی راوغورځېدو چې سپی راوغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو ځکه چې خلکو کې ګیر شو ته په ما راځه او زه په تا راځه چا پکې اواز وکړو چې دا سپی لیونی ده امر وتای جبه کې وویل دا امر وتی دی دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده ته په ما راځه او زه په تا سیکرټري ته مې وې زما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا ستړی خدای دې داسې نه کوي زه تاسو پېژنم زما په سن پنسټ کې پېژندلي وایي چې یو بم په لنډی را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي څوک لوړګي ته څوک هزارې ته څوک ابټاباد ته ایو نه مې تپوس وکړو هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو روس باندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خوره امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې اسې جوګتلو جوګت ما خپل مرګرو ته وی چې الګا تاسو د شریعت بل خبرې چې کوي صدر بوش نم تاسو کړی وی چې نه ما چې صدر بوش نه ویلی ته په پاکستان کې شریعت راوسته چې شریعت خو نواز شریف راوسته په اسمبلی کې اعلانو کو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سهار له یو ښه کټه ایډوایزر واغسته څوک وا عبدالحسین سیدا ازمون سردار ده ازمون آرام کې نه زما دي ځانو عرض مې سوچ وکړئ د چا په لاس کې چې لوبېږی اسی نه بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے او مغه خلق ستا په سر سوداګانې کوي قوم بیګا ما یو ټکی کړو چې قوم بیزو میلو دی قوم څه شه دی پته نه لګي چې دا ډب ډبې چا وغږولو خو په ګډېدو شي دا ډب ډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی دی خو ګورې پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي په دې بډبېري طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرای نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شی شو پیر جی تیرې سر ته سبز لیر جی پیر جی تیرې سر ته سبز لیر جی او تیری شکل خنزیر پیر پیر ماما څنګه چل دی داغم صاحب سونه مریدان یو ماتوي د متعلق به خیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځای ځانو وشتو او دویشت ګولای د دې مزغونه ووته مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مارای نه ووته لا سواد ته تلوم ول دلته یو بزرگ دی راځئ چې ورشو چې ورلو مالټې مالټې راوخته هم خوړې ډېر سات پس پیر صاحب راوته مونږ وی جی ته ډېر لیټ راوت ویل ما خدای سره خبرې کولې د حالاتو متعلق څه خبرې ما تاسو وستا مالک بیړه دې غرق شه چې غرق دې د مرګرو ته مې پاسي خدای بیا خو باسته دا داغم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې موږ فیصله وکړو تاسو زموږ خزي لونه کنځي کنه کنځي ها اینا ملوانه دي پهن اینا دي رن اے بجلی گرم مولا دی رن پلانے نکلے ما یو ځل ډیر غوسه شوم کیسه خانه ته جمعات تر پسې راو خطاو کنځلې راته زرا پاسې دم په لوډ سپیکر کې مې ما وی چې دا ما تم کم کنځلې او کې د دې کنځلو په بدل کې دغه کنځلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځای کتا سوای چې بجلی ګر ملا په خزه دسه وکم نو ستاسو په خزه دومره خر واچوم چې چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده خدای سره چې د پاکستان حکومت به حکومت ګوره زه ډپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټري تا یا سیکرټري تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ډي ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپکټر تا حکومت زه دې ته نه وایم دا انتظامیه ده، دا مشینري ده، دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي، دې ته حکومت نه وایم، حکومت زه وایم وزیر ته، ګورنل ته، وزیراعظم ته او صدر ته، دې ته حکومت وایم، څه شي ته وایم؟ وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه؟ څومره خسته شکلونه دي الله کله کله ډکه وایم ایو خزه کچاوي چې بوډا لدی ور کوي هغه خدای امزول میړه راکی چې نستیرا شي په خندا به تیرونه چې خسته سړی می خاون شینو که تکلیف راشیم نو داغه په حسن جمال بم وخت تیرو مونږ له خدای خسته حکمران نه راکړي د چا پوزي چیتي دي د چا غوږ کوګ دی د چا د سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او د ګورنل ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چاته خانک لرې کړی خنو مونږ له ډو خسته حکمران خدای را کوي نه داسې بد قسمت یې بیړم غر کړ دا به تاسو لا ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارور کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي یو سړی هغه په یو کور کې په یو خزه مینو اوس خو مینتو بام شوه دی بس په بازارونو کوسو تراوتو او په خوا به ډیر شاز او نادرو نا چې کوسې ته با غالک راغې نو ټوخه مخه به وکړو نو هغه خزه به ورته راخکاره شو ا د کور سړی پی پوي شو چې پوه شو په نو د ته وی چې کدل ته دی بیا ټوخه کړي نو شل د زبدي ولو او ډېر خدا ویری دو غریب لکه تاسو چې نن یری دي غوندي چې ویری دو ناغه خزه وې بیا بچ د الک تیرې دنو د سي غلې غوندي به تیر شو اخزه وې چې د زورورو د زورو بشي نن مې اشنا په کوسه غلی تېرېده نه کنه جی قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دی خو وګورئ مونډې په سین کې زموږ موټر نښته او باجوړ ته تلو دومره دومره وبو موټر کې نه وته الکان ولاړو الکا ټیلا ور کې لګا غوندي ولې پیسې را ټیلا ور کې پیسې راکا یو بوډا ولاړ ول بجلیګر مولا دی هلکه ټیله ورکې هغه هلکان ورته بجلیګر مولا دی کور ته بوزه مونږ له دې پیسې راک او وکیل را سره نه سمال پیسې ورکه کور دی وران شو بم وړي 50 روپۍ ورکې موټر لای ټیله ورک نو خبره د پیسو ده اوس کوا خراغه ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ پښنو چای وبم پرتګیستې غډېږي په تورو چایو به ګډېږي او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحب بیا ورپسې ښځې به هم راوباسي شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي یو یو ښځه لس لس مړونه لس لس مړونه یو یو ښځه نیسي په پولنګ سټېشن کې من جیلونه تیر کړي جیلونه ملیانو تاسو راپاسي دا خدایم خوار نه کا سړی توپ زده کوي چرته انسانان شي د انسانانو بچی شي وې دا مولا په کې لا چا کړي نو دا ته په کې لا چا کړي مولا په کې لا چا کړي نو دا ته په کې لا چا کړي یعنی ستا خکر دې زمانشتا ستا لکای دا زمانشتا ته په څلور بولي ګرځې زه نېغ ګرځم اخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو او یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې که ته د پاکستان دا کوسه ډب ایف او بی ای پاسې زه د هندوستان د دیوبند پاسې تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ماته وای ها یو شی دی مولانا زاروی رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي عجیب سره هغه به کې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو خزا او د دوی بي یو خزا مونږ او دي کې څه فرق دی ها یو فرق شته کې هغه تاسو ته معلوم نه دی زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دا فرق شته زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرۍ زمونږ ښځو اواز هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري اواز راشه یو ګورئ بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے منا سے دے ٹی وی بد وئی ہم خلاص خبر راشد که زما په کور کې په غلطایم ټي وي رانه نه وتی مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دی ور کرا نو چا کر چې ټي وي نه وي سي آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اړو شته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس به هم نیسي راني دي ګاډي وانه ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې دي وه چې مرزوزه ورپسې کړه چا جنډیم چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډه وای مور دې منډه وای خزه دې منډه وای تام نن د ټاک بړوا جوړی ځکه مال سره راځي الیکشن په وخت کې هوته مولا پکې لا چا کړې دي نه مولا دا سستا سره مور دوه میړه ده مولا درته هغه وخت کې د سړی زوی نه ښکاری او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راوغورځيږي او ټول تباہ سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي خق کوي خیرمار ته خو خیرماري ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړي ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوسو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر اوس پاکستانیان وایي موږ امریکنیانو انګريزانو پاکستان لا لا د نامې خیر ته خو خیر ماري خیر غواړي لږ امداد در باندې بندې په ملک دې سال جوړ کړي تعالی شرم نه درځي چې ته په ملک د خوشحالۍ نوملې مونږ چې غټ مړې وشي کنه نو غټ مولا یې جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دلا اتاړه جنت ورکی خدای دې کور د میردین جمعات کا چې اته واړه جنت دې دې دلل ورکنو مونږ به کم خوازو او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما تاسو توریم لیدلی د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلی دي چې په خبر کې دارو د پاره سړی نخکاري سر مې کل